یو سړی پاڅېد او ویې ویل زه خو وروسته تر مسلمانېدو بیا تر ټولو کارونو غوره کار حاجیانو ته اوبه ورکول ګڼم یو بل سړي وویل زه خو تر ټولو عملونو غوره او ښه عمل د مسجد حرام آبادول ګڼم یو بل سړي وویل نه ستاسو خبره سمه نه ده بلکې د الله تعالی په لاره کې جهاد تر ټولو غوره عمل دی حضرت عمر رضی الله عنه هغوی وترټل او ورته ویل نن د جمعې ورځ ده تاسې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د منبر په خوا کې شور مه کوئ کله چې د جمعې لمونځ ادا سي نو زه به له نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه ستاسې د اختلاف په باره کې پوښتنه وکړم همداسې وسول د جمعې تر لمانځه وروسته حضرت عمر رضی الله عنه ټوله کیسه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تیره کړه او د صحابه کرامو له اختلاف څخه خبر کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم پر همدغه ځای ناستو چې جبرائیل علیه السلام د الله تعالی له لوري دا آیات شریف راوړ آیا تاسې د حاجانو اوبول او د مسجد حرام آبادول او پالل له هغه چا سره برابر ګڼئ چې پر الله جل جلاله او قیامت یې ایمان راوړی وي او د الله په لاره کې جهاد کړی وي د الله تعالی په وړاندې هیڅ کله سره برابر نه دي او الله تعالی ظالم قوم ته لارښوونه نه کوي د نن ورځې خپرونې ته مجسم ملیاس هرکلی کوم په پایل کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځوو د فاریاب ولایت په غورماچ کې د دښمن لویه قرارګاه فتح شوه شپږ اتیا تنه عسکر یې له مجاهدینو سره یو ځای شول د ننګرهار ولایت په غني خیلو او بټي کوټ کې درې څلوېښت تنه کمانډو عسکر او پولیس مړه او ټپیان شول د میدان وردګ ولایت په سید آباد کې لویه لار لا هم بنده ده د کومکی قوې پنځه نور ټانګونه او رینجر ویجاړ ګڼو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته د کندهار ولایت په خاکریز کې یوه شوبله او یو کرین ویجاړ یوولس مزدور عسکر ووژل شول شمډیر د هر یو دښمن واړه ارزوګان شي شمډیر د هر یو دښمن اوس هم بشپړ خبرونه د فاریاب ولایت غور ماچ ولسوالۍ په چلګزي سیمه کې د کابل ادارې د عسکرو لوی بیس نظامی کمپ له عسکرو سره مجاهدینو ته تسلیم شو د وروستي معلوماتو په اساس په بیس کې شپږ اتیا تن عسکر چې زخمیان هم پکې دي مجاهدینو ته وسله پر ځمکه کېښوده هغوی له ځانه سره دولس ټانګونه یو اسپیجناین توپ درې دهشکې دوه عدده ګایز دوه هوانونه یو جیکویک یو هشته دودو دېرش کوچني امریکایي سقیلان پنځلس غټ امریکایي سقیلان دوولس روسي سقیلان دوولس راکټونه لس کارمولي ټوپکونه پنځلس چریکي هوانونه څلور سیونوپ ټوپکونه اووه ویشت کلاشینکوپونه له خورا ډېرو مرمۍ او ګڼ نور مهماتو سره مجاهدینو ته وسپارل دغه کمپ له تیرو درو ورځو راهیسې تر محاصرې لاندې و چې ټول پکې نولس تن عسکر وژل شوي څوارلس تنه ټپیان شوي وو او شاوخوا پوستې هم مخکې فتح شوې وې د اسلامي امارت مجاهدینو په دې خوښي وښوده چې د باقي پاتې شپږ اتیا تنو عسکرو ژوند وژغورل شو او ټولو ته اطمینان ترلاسه شو د الخندق عملیاتو په لړ کې پرون سهار څلور بجې د ننګرهار ولایت بټیکوټ ولسوالۍ په مرکزي ودانۍ او شاوخوا پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو پراخ بریدونه پیل کړل معلومات ښیي د بریدونو په لړ کې د مزدور دښمن پنځه تنه پولیس ووژل شول او لس تنه نور ټپیان دي دغه راز د کمانډو عسکرو او سپریک کتې په هغه قوه چې هڅه یې کوله ولسوالۍ ته د کومک په موخه ځان ورسوي د مجاهدینو له غبرګون سره مخامخ شوه او سختې نښتې رامنځته شوې چې له امله یې د جلال اباد تورخم لاره لا هم د ترافیکو په مخ وتړل شوه. خبر وايي وحشي دښمن د ځان ژغورنې په موخه په سیمه کې د ملکي خلکو په کورونو وحشانه بریدونه ترسره کړل چې ورسره مجاهدینو هم د خلکو د ژوند ژغورلو له امله په ولسوالیو او پوستو باندې خپل بریدونه ودرول د کمانډویانو او سپریه قطعې ګډې قوې د جګړې د درېدلو له فرصت نه استفاده بیرته د ډېرې ورختایي له امله د غنیخیلو ولسوالۍ په لور وتښتېده. تازه ترلاسه شوي معلومات ښیي چې نوموړې قوه د غنیخیلو ولسوالۍ په مربوطاتو کې د مجاهدینو له کلک او ځپونکي کمین سره مخامخ او سخت نښته رامنځته شوه. معلومات زیاتوي چې د جګړې په جریان کې د دښمن یولس تنه کمانډو عسکر ځای پر ځای ووژل شول چې جسدونه یې د جګړې په ډګر کې پراته دي د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ کې د کابل غزنی لویه لاره په بشپړه توګه د دښمن په مخ تړلې وه پرون کرۍ ورځ د دښمن هغه قوه چې غزنی ته د کومک په هدف روانه وه او امریکایي اشغالګرو یې د ځمکې او هوا له لارې کلک ملاتړ کاوه د مجاهدینو تر کارنده بریدونو او رسا ګذرونو لاندې وه د ترلاسه شوي معلوماتو په اساس د نوموړې ولسوالۍ په ماشین کلا سیمه کې د یادې قوې دوه ټانګونه او یوه عراده ټانکر موټر د مجاهدینو د بریدونو په پایله کې په بشپړه توګه ویجاړ او ګڼ عسکر پکې ووژل شول چې د څلورو تنو وژل شویو عسکرو جسدونه او د ویجاړو شوو ټانګونو بدنې ټوله ورځ د جګړې په ډګر پرتې وې همدارنګه معلومات زیاتوي چې پرون مازیګر څلور بجې د نوموړې ولسوالۍ په لوړه سیمه کې یاده قوه د مجاهدینو له کلک کمین سره مخامخ شوه چې په پایله کې د دښمن یو رینجر ویجاړ دوه تنه عسکر ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. په یاده سیمه کې پرون سهار اته بجې هم د دښمن یو عسکر د مجاهدینو په برید کې ووژل شو. په ورته وخت کې د نوموړې ولسوالۍ په سلطان خېلو او تړیو سیمه کې هم په نوموړې قوه ځپونکي بریدونه ترسره شول چې په پایله کې د دښمن یوه راده رینجر موټر په ټولیزه توګه ویجاړ عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته، خو کره شمېر یې لا نه دی معلوم شوی. د یادې ولسوالۍ په شیرازي بابا او شاترو سیمو کې هم دښمن د مجاهدینو له بریدونو سره مخامخ شو چې له امله یې دښمن ته د اوښتو تلفاتو دقیق شمېر تر دې دمه نه دی معلوم شوی. په شیخ اباد او ملیخیلو سیمو کې په نوموړې قوه بریدونه ترسره شول. دلته هم دښمن وځپل شو، د وړاندې تګ مجال یې له لاسه ورکړی او یاده لاره لا هم په بشپړه توګه د دښمن د تګ راتګ په مخ بنده ده. په خبر کې ویل شوي چې امریکایي اشغالګرو په ماشین کلا سیمه کې په ملکي خلکو د ډرون په مټ وحشانه برید ترسره کړ چې له امله یې د یوې کورنۍ درې تنه رحمت الله، شنبي ګل او مصطفی شهیدان کړل او د داود په نوم کلیوال دوه تنه زامن عتیق الله او سمیع الله یې ټپیان کړل. چې پر مجاهدینو یې تعرضي برید ترسره کړ د جګړې په پایله کې یولس تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل شول چې جسدونه یې د جګړې په ډګر پاتې شول د دښمن موټریز کاروان چې د ولسوالۍ مرکز ته روان و تر دې مهاله نه دی توانېدلی چې ځان ورسوي د راپورونو له مخې پرون غرمه شاوخوا یوولس بجې د بلخ ولایت چاهي ولسوالۍ اړوند صدرآباد سیمه کې د مزدور دښمن له قوې سره د اسلامي امارت مجاهدینو سختې نښتې ترسره کړې یاده قوه سیمې ته د عملیاتو په هدف راغله چې د مجاهدینو له کلک غبرګون سره مخامخ شوه د معلوماتو په اساس د نښتو په لړ کې د نوموړي قوې دوه ټانګونه په مخامخ بریدونو کې په ټولیزه توګه ویجاړ شول دغه راز څلور تنه عسکر ووژل شول د قومندان سلیم په ګډون اووه تنه نور ټپیان شول. په نښتو کې درې موټر سایکلونه او یو شمېر وسلې او مهمات یې د مجاهدینو لاس ته ورغلل. جګړه د یادې قوې په تېښتې سره پای ته ورسېده. په نښتو کې لله الحمد مجاهدینو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ اړوند د زرغون کلي نري مانده، شاول او خلقي چراهي په سیمو کې بیګا شپه اته بجې د مزدور عسکرو په څلور پوستو مجاهدینو وسله وال بریدونه ترسره کړل. بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې، په پایله کې یولس تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د یاد ولایت د مارجې ولسوالۍ اړوند د تریخ ناور د سیمټي په سیمه کې بیګا شپه نه بجې د مزدور اربکیانو او مزدوري اردو عسکرو په دوو پوستو د لیزري وسلو په مټ بریدونه ترسره شول د بریدونو په پایله کې دوه تنه د مزدوري اردو عسکر او څلور تنه سنګوري اربکیان وویشتل شول مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوه زیان نه دی اوښتی د یاد ولایت د ناوې ولسوالۍ اړوند د نمرو په سیمه کې بیګا شپه درې بجې د مزدور اربکیانو په پوسته وسلوال برید ترسره شو د برید په پایله کې څلور تنه مزدور اربکیان مړه او ژوبل شول مجاهدین تلله الحمد هیڅ نوه زیان نه دی اوښتی د زابل ولایت د مرکز قلات اړوند د زړه او نوی نورک او مسخیلو په سیمو کې د دښمن په درو پوستو پراخ وسلوال بریدونه ترسره شول بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په پا پایله کې د نوي نورک پوسته په ټولیزه توګه فتحه او پکې میشت مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته چې د نه تنه وژل شوي عسکرو جسدونه یې په پوسته کې پاتې شوي همداراز د دښمن کومکي قوې په مټ د موساخیلو له پوستې مزدور دښمن په تیښته ولاړ او د زاړه نورک په پوسته کې هم دښمن ته مرګ ژوبله اوښتې خو لا یې کره شمېره نه ده څرګنده شوې د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ اړوند نیکنام کلا او هستوګنې سیمو کې د مزدور عسکرو په کاروان د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د معلومات له مخې په دغه برید کې پنځه تنه عسکر ووژل شول او څلور تنه نور ټپیان دي همداراز د یاد ولایت د څمکنو ولسوالۍ اړوند لوړه سیمه کې په دښمن د اسلامي امارت مجاهدینو کارنده او پراخ تهاجمي عملیات ترسره کړل خبر وايي د عملیاتو په جریان کې نوموړې سیمه او د نوموړې سیمې بازار په بشپړه توګه د دښمن له شتون څخه پاک او تصفیه شوه په دې عملیاتو کې دښمن ته درنه مرګ ژوبله واوښته چې دقیق شمېر یې لا نه دی روښانه شوی د یادې سیمې په نیولو سره د جانیخیلو ولسوالۍ د محاصرې کړۍ نوره هم تنګه شوه د الخندق عملیاتو په لړ کې وړمه شپه د سرپل ولایت د سید آباد ولسوالۍ مرکز ته څیرمه د اسلامي امارت مجاهدینو د مزدور دښمن په پوسته چاپه ووهله د چاپې په مهال په پوسته کې درې تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل درې تنه ژوبل پاتې په تیښته ولاړل په پوسته کې له دښمن څخه یو راکټ یوه دهشکه، څلور کلاشینکوفونه او ګڼ شمېر مرمۍ او مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلي. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د راپورونو له مخې پرون ماسپښین دوې بجې د کاپیسا ولایت نجراب ولسوالۍ د ریغوز سیمه کې د مجاهدینو په برید کې یو تن پولیس ووژل شو یو بل ژوبل دی دغه راز پرون غرمه شاوخوا یوولس بجې د یاد ولایت کوهبند ولسوالۍ مرکز کې د استخباراتي ادارې یو تن کارمند د مجاهدینو په ناڅاپي برید کې ووژل شو او وروستی خبر دا چې د فراه ولایت د خاکي سپید ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې د دښمن الوتکو د ملکي خلکو کورونه بمبار کړي بمبار چې تر ماسپښین پورې په سیمو کې شوی په پا پایله کې د یوه مسجد او یوه سیمه ییز کلینیک په ګډون ګڼ کورونه زیانمن شوي او درې تنه کلیوال یې زخمیان کړي دي د تیرې جمعې په شپه د اسلامي امارت مجاهدینو د غزنی ولایت پر مرکزي ښار عملیات پیل کړل چې په لنډ وخت کې یې د دښمن دفاعي کمربند مات او له څو خواو د غزنی ښار ته داخل شول د عملیاتو په لومړیو دوو ورځو کې مجاهدین د ښار دننه په تصفیه بوخت وو چې په دې لړ کې د پولیسو حوزې، بالاحصار، زوړ هوایي ډګر او ډیر نور حکومتي تاسیسات تر خپل مکمل کنترول لاندې راوستل او په ښار کې یې عسکر د ولایت په مقام امنیه قومندانۍ او ملي امنیت ریاست کې کلابند کړل غزنی د افغانستان یو له تاریخي او مشهورو ښارونو څخه دی چې څو پیړۍ وړاندې د غزنوي سلطنت پایتخت و دغه ښار چې د افغانستان په مرکزي برخه کې پروت دی د کابل کندهار د لویې لارې پر سر تر ټولو مهمه او ستراتیژیکه سیمه بلل کیږي د دې ښار نیول ثابتوي چې اسلامي امارت د دې توان لري چې د اطرافي سیمو ښارګوټو او د ولسوالیو د مراکزو په شان اوس ستر ښارونه او ولایتي مراکز هم تر خپل تسلط لاندې راولي د غزني ولایت مرکز د اسلامي امارت د مجاهدینو د موثر نظامي پلان، دقیقې محاسبې، مخلصانه هماهنګۍ او پرېکنده هجوم په نتیجه کې فتح شو. د دې ښار نیول د امریکایي یرغلګرو د هغې ستراتیژۍ د ناکامۍ په معنا دی چې وايي د افغانستان له اطرافي سیمو به خپل قوت ولایتي مراکزو ته راټول کړي او خپله توجه به د ښارونو په ساتلو متمرکزه کړي د غزني تجربې ثابته کړه چې د اسلامي امارت د هجومي قوت په وړاندې د ښارونو دفاعي کمربندونه هم د ټینګې نه دي له نظامی برلاسۍ علاوه د غزني پر ښار د مجاهدینو محتاطانه عملیات د ملکی تلفاتو د کچې ټیټوالی د عامو خلکو ډاډ او دا چې مجاهدین هرې سیمې ته په ورتګ له ولسي خلکو سره لیدنې کتنې او مشورې کوي هغوی ته امنیتي ډاډ ورکوي او د هرې ستونزې په حل کې ورسره مرسته کوي بله دا چې د اسلامي امارت مجاهدین د مخالفو عسکرو د وژلو پر ځای هغوی ته د تسلیمۍ دعوت ورکوي او په دې لړ کې تر اوسه تر سلو تنو زیات د کابل اداري عسکر تسلیم شوي او ژوند یې ژغورل شوی دی د مجاهدینو لخوا د دغو اسلامي اخلاقي معیارونو رعایت دا ثابتوي چې د ولس د سر مال او عزت ساتنه د اسلامي امارت له علیا اهدافو څخه ده چې په هر حالت کې یې رعایت لازم بولي د مجاهدینو دا وړ چلند د دشمن هغه تبلیغات غلط ثابتوي چې په تیرو اولسو کلونو کې یې مجاهدین د یوې جنگي تروریستي ډلې په حیث معرفي کړي وو د غزنی ښاریانو وروسته له کلونو ولیدل چې د اسلامي امارت مجاهدین د دوی خواخوږي او د دوی د سر مال او عزت ساتونکي دي چې حتی په جنگي استراري حالاتو کې هم د عامو وګړو خیال ساتي په هر حال د غزني بریا په نظامي، سیاسي او ټولنیز لحاظ د اسلامي امارت برلاسي ثابته کړه، د مجاهدینو ترمنځ د تشریک مساعي، اطاعت، اتحاد، لوړ مورال، نظم او د جګړې اسلامي اصولو ته د ژمنتیا حقیقي رنګ یې راښکاره کړ، بالمقابل یې د اشغالګرو او د هغوی د اجیرانو په خوا کې نه هماهنګي، ضعف، تزلزل او د ولس په منځ کې د دوی پردیتوب یې په ډاګه کړ. موږ امید لرو او الله تعالی ته سوال کوو چې د غزني د تاریخي ښار سوبه به د ګران هیواد د مکملې ازادۍ پیلامه او په افغانستان کې د خپلواک اسلامي نظام د حاکمیت آغاز شي